واجراء هذه الاوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها واجلها مالكا لاموره مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد حق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه و اجراء هذه الاوصاف مولانا دوران دینا چونکہ الحمدللہ کی او خبر ذکر شو چې الحمدللہ یعنی حمد مختص ته الله لرا الحمدلله معنا سره چې حمد مختص ته چاله را الله لا اوس دا یو دعوه ده چې دا حمد الله تعالی لا راواله مستحق الله لا راواله د دې حمد مستحق الله جل جلاله والی دی دا یو دعوه ده او دا دعوه خو وته په دلیل سره ثابتای کنه نو دا رستو دلیل دی دا مجموعی دلیل دی حمد الله د پاره زکه دی چې د رب د مخلوقات ته رحمان او رحیم دی مالک ته د یوم الجزا وکل ما هذا شانه سوچ ربی رحمانی رحیمی کریمی دای دای او مالک می نو فهو مستحق للحمد په نعم ټولو ظاهری نعمتونو او باطن عاجل او عاجل او مالک ته لی امورهم مالک یوم الدین ور باندې دلالت کوي یوم الثواب والعقاب للدلالت دا خبر دا مخکې مبتدا لپاره اجرا د دې اوصافو للدلالت دا پاره د چا دا دا دلالت کوي علا په دې خبره چې انه الحقیق بالحمد انه الحقیق بالحمد چې الله حقیق دی بل ترتب د حکم په وصف اشعار کې تعلتیت مولانا دا بل څوک ولې مستحق نه دی وای ځکه توجه راک دا ځکه مستحق نه دی چې ترتب د حکم په واسطه ترتب د حکم دا دلالت کوي په څه شی باندې په علتیت د واسطه د حکم د پاره زم ته مې ډیر زیات خوخه ځکه ته عالم او سخی او حسین او دا او دا او دغه ټول علت د دې شو چې زما خوخه نو الحمدلله چې حکم لګیدل نه چې حمد مختص ته الله لرا نو ترتب د حکم شوی دی او پچا دا ولی حمد الله لره دی ځکه رب دی او دار دار دار نو دا ربنا او دا رحمان او رحیم او مالک یوم الدین دا علت ته د دې چې د حمد مستحق څوک دی د دې آیاتونو ګوره یو منطوق دی یو مفهوم مخالف دی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یو د دې منطوق دی منطوق هم دا دی چې هغه رب دی او رحمان او رحیم دی مالک یوم الدین دی منطوق دی کنه نو په اعتبار د منطوق سره دا دلیل د دې خبرې د پاره دی چې الله مستحق د چاره ټیک شو دي اوس یو د دې مفهوم مخالف دی دا مستحق د چا نه دی نو هغه به څنګه مستحق د چا شي د عبادت نو د ایا کنا عبدو لپاره کوي نجیبه شرط طریقه ده ډیر مفسر ډیر عجیبه ونه کار وکړ وای دا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې په اعتبار د منطوق سره واخلې په اعتبار د چا سره نو دا د الحمدلله لپاره کې شي شو چې الله مستحق دی رچا نو دا غیر لپاره دا دلیل شو او چې دغه رح رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین په اعتبار د مفهوم سره راوخلې چې په اعتبار د مفهوم سره راوخلې دا د یا غنا عبدو له پاره دي شو کمن تو کې اخلي د مخ کې لپاره شو او کوم مفهوم مخالف سره اخلي د لپاره شو ها ولل اشار د وجه د اشار نه من طریق المفهوم په طریقې د مفهوم مخالف اعلی په دې خبره چې څوک متصف د اشعار کې اعلی په دې خبره چې څوک متصف به تلک صفات نه نو لا یستاهل یعنی ای لا یسیر اهل له د اهل د دینه د ان یحمد چې د د سوشي او فضل لا دا چې عن ان یعبد چې د د سوشي احناف ته مفهوم مخالف قائل دي نو د شوافع په نسبت باندې خبره صحیح شو چې په اعتبار د منطوق سره د مخ کې دلیل او په اعتبار د مفهوم سره لیکن د احناف خو چون کې د مفهوم مخالف قائل نه دي نو چې د مفهوم مخالف قائل نه دي نو دا غي په نسبت باندې خدای را ماقبل د بار به دلیل خو د ما بعد د بار خو دلیل جواب وای ټیک ته چې موږ احناف ته مفهوم مخالف قائل خو نه یو خو دلته مسله د مفهوم نه ده دلته مسله د دې ده چې دا رب العالمین و غیره دا او ترتب د حکم دلته په وصف شوی دی ترتب د حکم په وصف شوی دی اوس مخکې مونږ ونه نو په انتفاع د علت سره په انتفاع په چا کې راځي مال کې دا رحمت بل کېږي کنه دا بس نه کېږي نو جهان دې نه کېږي نو عبادت هم نه کېږي بلکې په طریقه یو لا په کاردار کې عبادت یو نشي ځکه حمد درجه کتره او د عبادت درجه نو چې دا کم کاری نه کېږي نو او چت کاری خو په طریقه او لا سره نشي الله اصل کې دلته دوه ډلې دي یو ډله د اهل سنت ده یو ډله د معتزله ده معتزله وای کنه چې ثواب ته موتی په الله واجب دی موتی ته الله څو ور کوي او دا ثواب ورکول چې د الله نه صادریږي کنه نو دا د الله تعالی په اختیار کې نه دي دا خبره د الله په څه کې نه ده په اختیار کې نه ده ما ته وګورم دا څه شي نه ده دا د الله په اختیار کې دا خبره نه ده بلکې دا ثواب ورکول موتی ته او عقاب ورکول آسی ته دا خبره د الله نه صادری دي بل ایجاب ول استرار بل ایجاب ول بل ایجاب ول استرار یعنی دا چیزونه د نفس ذات ته الله نه صادریږي بغیر د اراده نه بغیر د چا نه لکه څنګه چې د نور نه رڼاګانې صادریږي په غیر د ارادې د نور نه نو دا خبرې په الله تعالی واجب دي او د الله تعالی نه صادریږي په بل ایجاب ول استراد هغه الله تفاعل بل ایجاب وي هغه الله تفاعل بل او موږ الله تعالی تفاعل بل ایجاب او کفاعل بل اختیار وایو چې دا ټول چیزونه د الله نه صادریږي بل اختیار اوس زمنګ او دای په منځ کې فرق دار چې موږ دا ټول چیزونه صادریږي بل اختیار نو الله تعالی اراده کړی نو موږ د اراده د الله قائل یو موږ د اراده د او هغه وی دا ټول صادریږي د وجر ایجاب بالذات نو الله فاعل بل اختیار نه فاعل بل ایجاب ول استقرار نه نو هغه وی صادری صادریږي د نفس ذاتی واجبینا د نفس ذاتی ادا مستند دی نفس ذات الواجب دا مستند دی دا مستند دی ها نفس ذاتی واجبی تا نو ارادی ته ضرورت پکې تا پاتې نشو اراده ضروری نشو اراده څه نشو نو اراده د ای اراده نه مې دې پورې پوښ اهل سنت والجماعت وایي چې نه په الله خو سره وجوب شته نه دی وشي او که الله تعالی یو موتوی سړی ته و چې زه جهنم ته مې بوتلې نو څوک به تاسو الحمدلله ټکی ته ویل شي حمد الله لره دی الله لره حمد ولې دی موجب د حمد څه شی دی ځکه چې دی رب دی موجب د حمد دی ذکر کې چې هغه ایجاد او سره تربیت زمونږ اول تخلیق تخلیق کړل دی زمونږ تربیت کې مونږ د نقصان نه کمال طرف ته بیایي نو د دې د وجه نه نو موجب د حمد رب العالمین کې دې ته اشاره شو الرحمن الرحیم دی دویم دی دریم کې دې ته اشاره شو چې الله تعالی چې دا کار کوي د ایجاد و غیره چې کړی دي او الله چې کوم نعمتونه په موږ باندې کړی دي نو الله متفضل به ذالک دی په دې کې اختیار دی او الله تعالی په دې کې فاعل به اختیار دی دا قسم چیزونه چې د عفو حق کې کم اصلحي یا مثلا موتی ته ثواب ورکول وغیرہ دا خبره دا د الله تعالی په اختیار کې دي الله متفضل له الله په دې کې موجب به ذات نه دی موجب به ذات دی دې ته په دې کې څه شي شو ځکه الرحمن الرحیم کوم دی ته وایي کنه چې څوک د چا سره احسان کوي او خپل پیدا پکې نه احسان کوي او خپل پیدا یې دې کې اشاره شو چې الله تعالی څه شی متفضل دی بیا په مالک یوم الدین کې تحقیق د احتساب ته ضرورت څه مطلب په دنیا کې خو یو بل څوک هم د چا تربیت کوي کنه ظاهرا په دنیا کې یو سړی د بل سره هم څه کوي کنه احسان ولی په دنیا کې یو سړی د آخرت مالک دی نو چې د آخرت مالک نه دی نو مالک یو دین کې تا صورتن هم د سین شي کېدل چې یو کس قیامت تر ځې مالکی صورتن د سین نه نو چې نه ده نو دې کې تحقیق الاختصاص نه تحقیق او مختار فيه دی الله سره متفضل به ذالک دی احسان کون کې دی او مختار فيه دی مختار سره یعنی الله اختیار دی پکې او لیس یستر نصادریږي عنه د الله نه دا انعام لایجاب بالذات ایجاب بالذات توجه نه چیز صدور د نفس ذاتی واجبین نه دی وی اعمال سابقه او د وجه نه په الله تعالی دا واجب ده چې د سره به شي کې احسان او انعام وکړي نو په الله تعالی باندې نه وجوب شته نه پکې الله تعالی بل استقرار دی بلکې الله فاعل بل اختیار دی او الله چې کوم انعامات کوي نو هغه انعامات چې الله متفضل او احسان کوونکی دی نو الرحمن الرحیم کې دی دی شان حتا یستحق بالحمد وی الله پکې مختار دی اې دا راغی سره لګي ها الله متفضل به ذالک دی او مختار فيه دی ولی حتا یستحق دا حتا ابتدائیه دی حتا چې مستحق شي الله به په دې سره د حمد په دې سره د چا دا ټول چیزونه د الله د ذات ته صادر شي بل ایجاب ول احترام الله مستحق د حمد نه دی کنه نور نو که نه غواړیم نو دغه کوي نو نو بیا خو مستحق ته هم نه دی که نه الله به کله مستحق ته هم وي چې دا ټول څیزونه د ده نه صادر شي بل نو دا حتی یستحق قاونه وایي حتی المقدر دی تاسو به کېدای شم دقه شانتې ویلی خو زه دا نه مخکې شم تاسو به وي چې دا ان مقدر دی ځکه چې په فعل باندې حرف جر داخل شوی دی خدا حتی ابتداییه دی ښه حتی یستحق هو حد ادا لګي دغه مخکې سره الله دا ټول الله متفضل بذالک دی او مختار دی په دې رحمت ول حتا یستحق چې مستحق د چا شي کنه د حمد شي چې مستحق د چا شي چې دا وجوب د ذات شنو بیا خو الله مستحق د چا نه جوړیږي کنه دا الرابع دا مالک یوم الدین لتحقیق الاختصاص دا تحقیق د چا لپاره دی لتحقیق الاختصاص دی فإنه مما داغه نه چې قبول د شرکت نه کوي فيه په دې کې د آخرت کې خو بیا بل خبره نه کنا آخرت کې خو صورتن هم بل څوک نشي کېدل او دې کې تضمین د دوات حامدین او تواید مورزین او تا یعنی تضمین دوات دې چاته چې څوک صفاتونه حامدین دي ناغه سره دغه کوي الله تعالی ته څه کوي هغه ته وعد ذکر کوي بشارت او زیره او وعید دی د للمعرضین معرضین ته څه مطلب الله مالک ته ګورې دی امید دی نو څوک چې ښه کارونه کوي نو هغه ته بل ته انعام ورکړي چې څوک بد کوي نو هغه ته به وعید معرضین د پاره وعید او د حامدینو د پاره څه شه دی وعد نو دې ته ورکم څه شه شو اشاره وصلی الله